بسم الله الرحمن الرحيم باب شراء الدواب والحمير دا په صحیح بخاری کې په کتاب البیوع کې سلور درشم باب دی او حدیث نمبر 2097 د دې نه مخکې په دې درې دېرشو ابوابو کې په لومبني پنځلس ابوابو کې موږ د کسب او د تجارت داغي د جواز ابواب ذکر کړل چې تجارت دا جایز دی کسب دا جایز دی د تجارت د پاره سړی په وچه کې هم تجارت کولی شي، په لونده کې هم تجارت کولی شي. تر دې پورې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بذات خود په خپل کار کسب کړی دی. د داوود علیه السلام مثال ذکر کړ چې داوود علیه السلام به د لاس ګټه خوړله. د صحابه کرامو د حضرت ابوبکر صدیق تاجرو عبدالرحمن ابن عوف چه بلکل په مکه کی هغه هر څه مال هر څه پریښی وو مدینی ته بغیر د مال هغه راغلی وو لیکن دلته تجارت شروع که دارنګ نورو صحابه کرامو چه د چا باغونه او د چا زمکی وی هغه به پای کی هغه خپل کار کسب کوو نو دای د د تجارت حواله سره او د کار کسب حواله سره دا ذکر کړل ور سره دام دا چې حلال واضح دي حرام واضح دي په مینس کې باز مشکوک سيزونه دي دا غینه بزان ساتي اجتناب بکې دایم ورسره ذکر کړل منځ کې یو باب دام ذکر ک چې د ته د مال د زیاتوالي د پاره یوازي تجارت نه دی بلکې د مال د زیاتوالي د پاره شریعت کې نور اسباب هم داسې دي مثلا سړی سل رحمی کوي نو په دې سره هم مال اغه زیاتیږي خود دې تجارت او د کسب دا مطلب نه دی چې ته د مال په محبت کې دور لیونې شي چې به باک نه کې چې مال د کم ځای نه را روان دی حلال دی یا حرام دی نو دا روایت هم پکې ذکر کا بیا د شپاړسم باب نه دا دوه خبرې یو اخلاق او آداب ذکر کول شروع کړل او دویم دا چې په مال کې برکت د کوم اسباب د وجنه هغه ختميږي نو په اخلاق او په آدابو کې دا دا چې یو بندا نرمي کوي اسانتیا کوي فراخ سینه وړي دارنګه مهلت ورکي ګاکلا دا ټول او چې کم سيزونه په مال کې بے برکتی هغه راولي نو هغه دا چې انسان بد نیت لري یعنی خیرخواهی هغه نه لټي دارنګه د د مبيعینا د سمننا کاغه گاک دی کاغه دکاندار دی چې هغه هغه عیب پټ کی او بل دوکه ورکی دا په مال کې بے برکتی پیدا کوي دارنګي په دروغ دروغ ویل او دروغ ویل او په قسم په دروغ باندې خړل دا ټول په مال کې بے برکتی دارنګي د سود مال د حرام مال دا سيزونه بازی پیشی هغه ذکر کړی امام بخاری چې مثلا د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې قصابي وه، غوښې به خلکو خرڅولې، دارنګې زرګري وه، دارنګې درزیتوب وو، لواران وو، کپړې به خلکو جوړولې او نجار ترکاڼان وو، دا ټول څیزونه دا کاروبارونه او دا تجارتونه وو مقصد دا دی چي حلال واضح دي، کوم څيزونه چي هغه حلال دي هغه حلال دي او چي کوم ناروا دي هغه ناروا دي، په درې دېرشم باب کي يې دا ذکر کړل حالانکه مخکي په شلم باب کي په هغه ځای کي نبي عليه الصلاة والسلام هغه بالخصوص ذکر کړی وو چي د الله پيغمبر په خپله بيع او شراء کړې ده، دلته هم هغه روايت يې راوړی دی خو ليکن امام دا لفظ یې عام راوړی دی یعنی چې څوک هغه مشر وي د معاشري کاغه وزیر اعظم دی کاغه گورنر دی کاغه د ملک بل مشر دی او دارنګي کاغه د محلي مشر دی نو یو سړی چې کم هغه خپل ضرورت د ژوند دی ناغه پخپلا داغي غستل خرڅول هغه کولی شي نن د دنیا چې کم ترقی یافته ملکونه دي دا غي مشران وګوره نو اغي په بازارونو کې په خپل ګرځي او اغي د خپل تنخواګانو نه هغه چې کوم د ضرورت اشیاء دي هغه په خپل عالی سموده مخ کې چې کله دغه د امریکای یو صدر هغه تور باراک اوباما دغه باره کې په دې اخبار کې ما په خیال بي بي سي کې یو رپورت هغه راغلی نو پای کې دا غي متعلق غي لیکلی چې د امریکای د صدر سوره تنخواهي او دی چې دا کم د روزمره اشیاء دي نو لکه دا ضرورتونه هغه څنګه پوره کوي نو پای کې تر دې پوري چې د غاښونو هغه کم برش ته د غاښونو چې کم ټوت پیسټ دی نو دا غي باره کې مرضی چې دوی تر دې پوري لکه دا د خپل تنخواه دا غي نه اخلي او په خپل لکه دا سودا اخلي نن زمونږ د مسلمانانو د دې د شاته پاتې کېدو یو وجه دا ده چې دی داسې مشرانو سره د دی پاله راغلی ده او داسې بادشاهان داسې حاکمان دی له خدای ورکړي دي چې بسغي بل بوله په خله کې نوړی اچي او وسې نه کیږي ګنې دیبا پته نشته چې نور څه څه کولې بالکل داسې ناراسته خلک او داسې په په معاشره باندې هغه بوج خلک داسې خلک د دا مسلمانانو دای په نصیب کې هغه راغلي دي باب شراء الامام الحوائج بنفسه نو امام هغه چې هغه خپل ضرورت دي هغه په خپل اخلي او نو په دغه باب کې دا ذکر شو اوس په دې باب کې دا ذکر کړي باب شراء الدواب والحمير چې آیا د سارو کاروبار کول دا جایز دي امام بخاری وی بالکل جایز دی شراء الدواب والحمیر بلکې تر دې پوری چې کوم شی چې اغینا فائدہ غستې کیږي ټیک ته یو پهلو په پای کې د حرام وی خو بل طرف ته چې قران او سنت دا مسلمانانو هغه استعمال کړی دی قران هغه د په دلایلو کې ذکر کړی دی نو دا داغي په جواز باندې دلالت کوي مثلا ها چې کوم سیس باره کې من راغلی دا داغي نه بسړې منی کیږي لکه خردي خر اغستل قچر اغستل ټیک ته د دې اوس غوخه ناروا ده کم چې کورنی خردي خو لیکن چونکه د باربرداري د پاره استعماليږي د نور ضرورتو د پاره استعماليږي جایز دي او قران هم د نعمت په تور باندې ذکر کړي دي باب شراء الدواب والحمير د سارو اغستل والحمير او د د د د خرو اغستل، حمیر د حمار جمع ده، حمار خر ته وي او حمیر خره و اذا اشترى دابه او جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزل په دې کتاب البيوع کې به د قبض حواله سره دا احکام بار بار راشي امام بخاری کله یو مسله یو ځای ذکر کوي بعضی نور ځایونو کې قبض دا دی یو دو کسانو خپل منځ کې معامله وکړه نو دا قبض د سیزه دا د دې اعتبار دا په کم وخت کې دی نو ځکه چې قبضه مثلا مشتری گاګ هغه پیسې ورکړي دکاندار لا دکاندار پیسې واغستی او ګاک لې هغه څیز ورکه مشتری لې هغه څیز ورکه نو دا اوس بیعه هغه خرید او فروخت هغه تام شه په دې کې دا مسله ذکر کوي که یو سړی هغه ساروی واغسته یا اوخی واغسته او هغه چې کم خرڅون کې دی بایع دی هغه لا پاغي باندې سور دی نو آیا چې هغه لا پاغي سور دی نو او دی ګاک دی مشتری داغه نه هغه ساروی هغه ته واغست نو آیا دی ته منګه د د پلاس کې قبضه ویلې شو چې لا بای پاغه پاغه سورلې باندې سور دی نو آیا دا د مشتری دی لاس ته د قبضه داراله هل یکون ذالک قبضا قبل ان ينزل نو پدی کی امام بخاری هغه دا ذکر کوي چې بالکل پدی کی چې مشتری اغل پاغي باندې د اجازت ورکی او مشتری پاغه باندې اعتراض نه کوي نو خیر دی په دې کی لکه جایز ده په ظاهره بانی او هغه شی ده ته مخامخ موجود دی یو خو هغه وک ده ته مخامخ هغه موجود نه وی چی ده ته مخامخ موجود دی او دی هغه ته ویلی شی چی به ته دا غی نه کوس شه د دې دسې مثال دی یو سړی تا لراغه ګا کراغه لکه په دې اوسنی وخت کې به منګه د دې تطبیق څنګه کو اطلاق به څنګه کو یو سړی تا لراغه او هغه تا ته ویل چې مالا موبایل راکا اوس موبایل تا سره په الماری کې پروت دی هغه تعالی پیسې درکړي پیسې دل درکړي اوستاغه موبایل د الماری نه یا د شوکیس نه غد راواغسته د نورو نه دې راجدا که. او هغه موبایل دې هغه ته مخامخ په دې کاونټر باندې کېښوده، په مېز باندې دې ورته کېښوده، نو اوس هغه له هغې له لاس نه دی وروړی، خو تا د هغه خپل مال نه هغه راجدا که او هغه ته دې مخې ته کېښوده، نو اګر که ده هغه له لاس نه دی وروړی، بس په دې باندې داغه قبضه هغه راله ځکه وجه دا ده چې تا هغه مال د ګودام نه راواغست تا هغه مال د دکان د نور مال نه راواغست هغه ته د راجودا ک او هغه ته د مخې ته کې خود نو په دې باندې با داغه د قبض هغه اعتبار هغه وی دارنګ په دې ځای کې هم یو سړی د بل نه ساروي واغست او خېته واغست نو لا مهار لا داغه سره دی اوس کده داغه نه لا مهار نه اخلي نو ام با دله د قبض ځکه چی دی پاغه باندې رضا دی او د هغه ته دی غواړي دا چې هغه سره لا فلال لا پړې وي یا دی پاغه باندې سور وي پدې کې دلته د بعضی نور روایت په هم لکه دا دلته راشي او دا روایت دا به ذکر شي و اذا اشترى دابه او جملا په دې بل باب کې نور روایت به هم راشي بلکې د دین مخ کی خو دابل دابل روایت ذکر کړي دي و اذا اشترى دابتن او جملا وهو عليه او کله چې یو سړی یو ساروی واخلی او جملا یا اوخ وهو عليه او دا بای دا خرسون کې لا پاغي باندې ناشته هل یکون ذلک قبضا قبل ان ينزل نو ایوی بدا دا به قبضه وي قبل ان ينزل د هغه د راکوزېدو نه مخکې د دې مشتري د پاره به د کدا د قبضې د پاره کافي وي نو امام بخاری دلته سوال کړی دی خو جواب یې نه دی ورکړی د دې بل روایت نه وقال ابن عمر د دې روایت نه پته لګي چې دا د دې جواب دی وقال ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هغه فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر نبی علیہ السلام عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلي بعنیه په ما باندې دا راخرڅ کا، څه شی راخرڅ کا؟ جملا صعبا، دا چې کوم ستا دا وران اوښ دی دا په ما باندې راخرڅ کا. دا روایت به راشي ان شاء الله خو واقعه داسې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام په اوښ سور دی، حضرت عمر هم په اوښ سور دی او ابن عمر دام په اوخ باندې سور دی ابن عمر چې په کوم اوخ باندې سور دی نو دا اوران اوخ دی دا چې کوم جملا صعبا دی خدا اوخم د حضرت عمر دی د حضرت عمر دی او زویله ورکړی دی ابن عمر لاغه په سور دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر ته وی او حضرت عمر دا دی خپل زوی ته وی عبد الله ابن عمر ته د د دا اوخ دا ورانو نو پلار باندې صحیح نه ته نو حضرت عمر د خپل زوی ته ابن عمر ته وی چی تیز رازا او دا خپل اوخ دا د سم راولا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه عجیب سیرت ته د خپلو ملګرو، د هغوی د د ضروریاتو او د هغوی د حاجتونو د هغوی خیال به هم ساته، په ملګرو باندې به خرچ هم کوو. نبی علیه السلام حضرت عمر ته وی چی دا ابن عمر چې په دې کم اوخ باندې سور دی چونکه دا د حضرت عمر دی نو وی ویل دا را باندې را خرڅ کا نو وی ویل اې د الله پیغمبره همداسې واله وی نه نه دا را باندې را خرڅ کا نو هغه ویل ټیک تا صحابه کرام چې د الله پیغمبر به یو سیز هغه به وغوښته نو دا به د خپل ځان د پاره یو شرف ګڼه چې زمونږ د الله د پیغمبر سره دا معامله راشي نو حضرت عمر ویل ټیک تا بدا مې در باندې در خرڅ ک اوس حضرت عمر بس هم په لار لار باندې دای په اور خرڅ کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن عمر ته وی چې بس ما د دنه دا اوخ واغست او دا ما تا ته هبک اوس لا ابن عمر پاغي باندې سور دی حضرت عمر په اور خرسم ک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته هبم ک چې بدا ما تا ته هبک او بدا ستاشه او حضرت عمر ته ویلی چې بستا بس ما د نواغست او په دې طریقه نو دا اوس یعنی دا یو قسم له دغه مخکینی سوال داغي جواب هم دی چې معاملہ غو مکمل شي ستالاس تا غشي راغې او دارنګ تی مخ کې بل چاله به ورکولم شي خرڅولم شي او هغه ته هبه کولم شي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله دا روایت مخکې مختصر راغلی وو په دې ځای کې ملاګر چې پوره نه دی راغلی خو بهرال د مخکې په نسبت باندې دا لک تفصیل دی مخکې په دې مخکینی باب کې وشترا من جابرن بعیرن د جابر رضی الله تعالی عنہ نه اوخه غستیو نو آغا روایت په دې ځای کې لږ تفصیلا دی او دا مخکې په کتاب الصلات کې مختصر راغلی وو حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه هغه فرمایي او دا یو وجه ذکر کوي او ستړی شوی وو د دغه وجه نه رستو کېده نو فتا فاتا علی النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ما باندې راتیر شو فقال وی ویل جابر ما وتل جابر ما وتل چې اوه د الله پیغمبره قال ما شانو کولی سه حال دی دا ولی قلت ما ورته وویل چې د الله پیغمبره ابط علی جملی زما روخ هغه روسته روسته کیږي و اعیا او ستړی شوی دی نو فتخلفتو د دې وجه نه زم شاته پاتې شوم نو فنزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوش او یحجنه او چوکې ورکړه دغه اوخلا بمحجنه پاغ خپل لاټي بانی نبی علیہ السلام سره چوکه ده هغه لاټۍ ده نو په هغې باندې هغې له چوکه ورکړه ثم قال او بیا جابر ته وویل چې ارکب زه اوس په سور شه فرکبت نو زه په سور شوم فلقد رأیته نو بیا ما ولید دا اوخه چې اکفه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم چی زه یی رامنی کوم د الله د پیغمبر نه یعنی بیا هغه دومره تیز شه چی بیا د الله د پیغمبر د هغه اوښ نم د مخکی کیدو کوشش کوه ما دا ویلی چی یاره د هغی نه مخکی کیږی نه نو بیا به را ما ما به رامنی کوه ما به را روستو کوه دوره تیز شه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته وویلې په دې لاره لاره بانی او زه لګه تادی میم وا نو ما ته وی چې ولی څه تادی کې واده دې کړې دې څه تزوج تا واده دې کړې دې ما ته ویلې چې او واده می کړې دې وی ما ته په دې لاره لاره باندې وی چې بکرن ام ثیبن د پیغلی سره دی واده کړي ام ثیبن کنا د زړی سره یعنی طلاق شده یا کونډه نو ما او ته ویل چی بل ثیبن اې د الله پیغمبر د زړی سره می واده کړی دی نو قال وی ویل چې افلا جاریتن ولی د د پیغلی سره او د ځوان سره دی ولی واده نکاو تلاعبها چې اغي چې تا د اغي سره لوبي کولې و تلاعبک او اغي د تا سره لوبي کولې ان دا د د یو عمر خلک دا بیا د یو بل سره غلوبې کوي مطلب ډیر خوشحالي قلت ما او ته ویل چې دا الله پیغمبره اصل کې وجه دا وا چې ان لی اخواتن زما خويندې هغه پاتې دي زما خويندې وي وړي نو فاحببت ځکه د جابر پلار عبد الله غ په احد کې شهید شوی دی او د خفو نو وړي خويندې لکاغه پاتې شوي یتیمانانی نو اې د الله پیغمبر زما وړي خويندې دي فاحببت نو ما دا خوخول چې ان اتزوج امراه چې د داسې خزي سره نکاح وکما نو اوس کما جنې راوستې وي نو الریډي زما په کور کې دومره جنکې دي بس هغه هم پکې بیا یو جنې وینو نو هغه زما چې کم د کور ماحول دی هغه په نوې راغونډ شوی نو د دې وجنې یو مشره خزه هغه مې لراوستا چې هغه زما کور پر راغونډ شي قضه ټیک ته اما انک قادم قضه ټیک ته اوس چې ته رواني مدینی ته نو فاذا قدمت نو پس کله چې ته مدینی ته ورسی نو فلکیسا الکیسا نو بیا ځکه د د جنگ نمخ کی تازه وادي کړي او بس په دې دوران کې بیا جنگ راغې جنگ لره روان شو نو اوس ویلې چې ته اوس لاړ شي نو فلکیس الکیس نو ګوره احتیاط احتیاط کيس هوښيارتيا ته وایي نو هوښيارتيا هوښيارتيا احتياط احتياط ګورې وکي محدثین د دې مختلف مطلبونه غ ذکر کوي یو معنی دا دا یعنی کله چې سړی کور ته راځي نو کم اس کم ځکه نور څه د څه د اطلاع نور ذرایع خوشته دی نه نو وی ویلی زنانه لکه دا خوخی چې کله خاوندي داسې د بهر ناراضي د لری ناراضي د څو ورځو په مسافت باندې په مزل باندې هغه راځي نو زنانه بیا دا خوخی چی زه لکه هغه ډول سنگار هغه وکما نو داغه نه بعد لکه زه خاوند هغه ته پیش شم دارنګ هغه ما وګوري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد داو چې خزله دومره موقع ورکه چې هغه غتا تخپل ډول سنگار او هغه سيزونه غو کی هوښیارتیا وکا یعنی داسې بالکل بیخی اور دی وجه نه د الله د پیغمبر سنت طریقه دا و چې مدینی ته برو رسید نو د مدینی نه بهر با چرانځدی بشه نو شپه به په اخیری پړاو باندې وکړه او به وسهار وختي دا غې نه بعد مدینی ته برانه نه وته نو ځا ټول قافلی والو کورونو غي ته په پته ولګی دا دا دای سنتو فاذا قدمت نو پس کله چې تراش فلکیس الکیس نو احتیاط کا احتیاط کا او خيارتیاو کا او خيارتیاو کا او بل معنی دام دا چې که زنانا هغه چرته په بیمار وي په حالت د هیڅ کی وي نو دانه چې ډیر په شوق کې او په دغه په حالت کې چرتا یو زیواله ونکي ثم قال او به تو فرمایل چې اتبيع جملک ایت اوس پدی کې د قدام دا غسوال جواب دی کم چې امام بخاری په سر کې کړو چې یو سړی د بلنا سورلی واخلی اوختی والی او هغه بای پاغي باندې سور وی نو آیا داغه د راکوزیدو نمخ کې به دا قبضه هغه تصور کیږي نو دا دغه جواب دی اتبيع جملک ایا دا اوختی خرسه اوس د الله د پیغمبر دی د سنت او سیرت ته وګوره نبی له صلوات و سلام بد د بازي ملګرو په دې طریقه باندې امداد وکاو ځکه د دوس پلار شهید شوی دی او په زوی باندې لکه ډېری ذمہ داریاں هغه راغلي دي تر دې پوري چې د پېغلې سره او د ځوانې سره یې نکاح پریښې ده او د زړې سره یې نکاح کړې د دې لپاره چې کور مې راغون شي نو نبی علیہ السلام اوس داغه څنګه په دې طریقه باندې امداد کوي وی اتبيع جملک دا وخت خرسه قلت وی ویل ولنا نعم ځکه د روایت کې مخ کې راځي چې دا وخت زما سم خوخ نو وی ما ویل چې ولنا دا الله پیغمبر خرسو مې نو فاشتراه مني او یو اوقیه دا چالیس درهم دی په یو اوقیه باندې هغه زمانه واغسته خا په لار لار باندې دا سودا وشوه خو ما د الله پیغمبر ته ویل چې دا الله پیغمبر ما در باندې درخرس ک خو مال به دومره اجازه تراکې تر مدینه پوري چې زه به مدینه پوري لاړ شمه اوس دا ګوره بایې په ناسته مشتری اغلی اجازت ورک او د دې په خپل منځ کې چې په یو اوقیه باندې زما او ستا سودا هغه وشو نو دا جواز لري بد دا د سیده لکه مشتری دا غلاس ته چې قبضه هغه رااله اوس بل ورشوا جابر خود شپې د شپې را ورسېده نبی له صلوات و سلام د شپې بهر د مدینې نه بهر پړاو وکړ او بل ورځ بیا مدینه ته غرانه نه وته نو د الله د پیغمبر سنت طریقه دا وا چې ای باول جمعات تلاړ نو په غزه کې ملګرو سره به ملاو را ملاو شو مونږ به وک دا غې نه بعد به بیا په قلا اربانه لکاغه کور تراته نو اوس جابر د بلې ورځې خبره کوي ثم قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلی او بیا د نبی له بیا نبی له صلوات والسلام راغې قبلی مخکې زمانہ یعنی هغه زمانہ مخکې جمعات ته هغه را رسیدلی ځکه چې د کور راغې او د الله پیغمبر هغه جمعات ته را رسیدلی وقدمت بالغدات یو ز سار وختي رالما نو فجینا ال المسجد نو موږ جمعات ترالو زه ته دوه رکعاته اونځو کنه بیا روزه زه به باغه معاملہ هغه پوره کو نو فدخلت زه جمعه ته دن شوم فصلیت نو ما دوه رکعاته منځو کو بلال چې و د نبی له صلوات والسلام خزان چې و حساب کتاب باغ سره فامر بلال نو بلال ته ویلې چې ان یزن له اوخیا چې دلا یو اوقیا اشرفی هغه ورکا 40 دراهم هغه ول ورکا نو فوزن لی بلال نو بلال ماته هغه وزن کړي یو اوقیا غیره ته وزن کړي په وزن بدا کیده نو فارجح لی نو هغه کې مالا لګي لګ درون تولې را لراک مطلب چې 40 درهم باندې هغه تلا هغه څنګه ودریدا نو هغه ماله لږه درنه راکړه مطلب یو اشرفی دوا هغه پکې سیوا هغه واچولې نو د دې وجه نه دکاندار لم پکار دی سودا ورکې نو چې تلا داغه هغه ډنډه دی بل طرف ته دا لږه درنه وساتي لکه سودا یو دانه دو سیوا ورکی فارجح لی نو اغز ما لپاره درون تولک فل میزان په تول کې فنطلقت نو چې روان شوم حتا ولیتو تر دې پورې چې زه واوړېدم نو فقال نو وی ویلې د الله پیغمبر چې ادعو لجابر جابر ته بیا لګوازو کوي دی رو غواړي نو قلت وما ویل چې زه چې الان يرد عليا چې اوخ دا خو زما سم نه دی خوخه په دې کې عیب دی بزن نبی له صلوات والسلام را ترا واپس کئ دا اوښتې مو واخله ولک ثمنه او زه دا پیسې هم ستا شوې دا خو ما سر کې وویل چې د الله پیغمبر د ملګرو سره په دې طریقه باندې امداد کو چې دا غي هغه عزت نفس مجروح نشي شی به ته واغست شی به مولا واپس ورکو ها دا پیسې دام ستا شوي داسي یو غیرتی پیغمبر او داسي یو اخیار پیغمبر او داسي په هر لحاظ سره یو کامل مکمل انسان زه ان شاء الله نور بسبا وایو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين